یمن ته لیګلیو د تعلیم د دین د پاره چې د خلکو له د دین تعلیم ورکې یو مشرقي حصہ وا دای حضرت ابو موسی ته حواله کړه مغربي کومه حصہ چې وا دوه حصې وي دوه ضلعې وي دای معاذ ابن جبل ته ملاو کړه حواله کړه معاذ ابن جبل به په خپل علاقه کې کار کو ابو موسی به په خپل علاقه کې کار کو کله نا کله به یو ملګری د خپل علاقې اخر تراغه ابل و ما اخر تراغه نو سره ملاقات به وشو دا تاسو ویلو نن واقع ده ابو موسی اشعری وی ان النبي صلی الله علیه وسلم بعثه الى اليمن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی اولیګو یمن ته ځان خی ځان غایب فرض کئ ابو موسی اشعری وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ز یمن ته ولېګلم چې ویلېګلم دته سم مسلې پیښې شوې د دین مسلې نو ابو موسی راغی د رسول الله نه داغه تپوس کوي فسأله دی ابو موسی شیونه د سکلو تیاریږي هغه شیونه جایز دي که جایز نه دي فسأله ابو موسی پوښتنه وکړه د رسول الله نه عن اشربتن په باره د هغه شیینو د سکلو د یاد خیال لري تصنعو چې هغه جوړولی شي بها په دغه ځمکه د یمن کې حضرت په یمن کې بعضې د سکلو شیونه دي چې هغه خلک یې جوړوي نو رسول الله ورته وایي هغه کم شیونه دي ته وایي شیونه دي او جوړېږي هلته څنګه دي ته خو یې اول نامه یاده کړه فقال رسول الله ورته وایي وما هیه هغه څه دي هغه کم شیونه دي چې د سکلو دپاره خلک جوړوي نو هغه وته دو نامی اخلی قال هغه وته وی حضرت یو دی البتعو بتعه دا یو شی دی لکه مونږ وی کاوا توره سره کنه دقه سه په یمن کې د بازي د سکلو شینو چاغه یو ته به وی بتعه او بل بسو یو شو بدعه چې خلک وته دا وایي او دویم دی مصر والمصر او مصر رسته معنا درته کوي یو دی بدعه او بل دی مصر دا څنګه دي فقلت ما وتوي فقلت نو موي لابي برده ابو برده تا ګوره په روایت کې د ابو برده شاګرد څوک دی دا زوی دی سعید ابن ابي برده نه دی دا سعید وای ما خپل پلار ابو برده ته وی دا به دوی داسې چلو کو ماښام به په اوبو کې دغه واچول شات چې شات به واچول نو دا به هوا ته کې خودل هوا ته به کې خول نو سار به بیا سکل سار به په اوبو کې شات واچول دا به هوا ته ایخیو ماخام به بیا سکل دغه ته دغه وای ښه بدعه دا کم شربت چې تاسو جوړ کې او شات پکې واچوي دې ته بدعه وای خو ما وی دا به دوی سارو سار به چې پکې واچو ماخام به سکو چې ماخام به پکې واچو نو سار به سکو سار به سکل سار به پکې شات واچول بیا به ماخام سکل یا دا خیال دی شاتو کې ویم چې اوبو کې تاسو دغه واچوي شات سارې واچوي ماخام اسکه ماخام واچوي سار اسکه دې ته بیت عوي دا څنګه دي او چې دستی پکې واچوي خو سم مثلا نشته کنه نو وی ول مصر مصر ستوي نبی زو شاعر اغه وب چاغي کې اور اوربشي چولی دا به ما وی سار واچول خټکول به نه ما خام به سکل ما خام به واچول سوي به سکل دا ډیر طاقت وری نو فقال رسول الله ورته یو خيسته قیده ویني الکه نشره ولی کنه بس دې ته ګوري که نشه را وستا حرام که نشه نه را وستا حرام نه بس کل مسکرن هر نشه را وستون کې حرامون دا څه دی حرام دی هر نشه را وستون کې چې سړی نشه کوي حرامون دا حرام دی نو بس تاسو ګورئ نو که بدعه سړی نشه کو حرام کنی نشه کو بیا څه شي لارم شمید ګله خو پاک شات دی او پاک وبدي مصر کدی نشه را وستا حرام که نشه نه را وستا پاک وبدي او پاکی کجوري پاک وربشي دي کل مسکرن هر نشه را وستون کې شی حرام حرام دی بس تاسو ګورئ رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة خان وایي حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن ابي برده عن ابيه قال سعید ابن ابي برده عن ابيه هغه پاسی د خپل پلار نه روایت کوي اوس ګوره دلته دا بل شان روایت خان بل شان روایت دی خان الته یو شان روایتو الته څنګه دی پاس نغه کی سعید روایت کوي د ابي برده د پلار ابي برده نه او ابو برده د ابو موسی اشعری نه روایت کوي د څه وکنه خدل د داسې نه دی سعید د ابي برده نه روایت کوي د ابي برده نه منس کې ابو موسی نشته دا حدیث مرسل دی قال دی وی باصن نبی صلی الله علیه وسلم جدو وی اولیګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنی کو ابو موسی چې هغه ابو موسی و معاذن او معاذ ال الیمن یمن ته چې یمن ته لګل ورته ډیر زیات نصیحتونه وکړل ډیر زیات پر وسره لاړ او فقال وی وی یسرا اسانتیا کوي د قوم سره خد قوم بډیر خیال ساتي یسرا اسانی کوي ولا تعسرا او سختی مکوي وبشرا او خلکو ته په اعمالو باندې بشارتونه ورکوي خوشخبری ولا تنفرا او تاسو خلک د دین نه متختوي او بل مسله وته دا کوي د یو علاقې خود ذمہ واره د بل علاقې خود ذمہ واره خو ګوره په خپلو کې څه دی سره اتفاق ساتي وطا وعا او د یو بل سره تابعداري کوي د یو بل تابعداري کوي وطا وعا او دواړه سره متفق اوسېږي داسې نه لکه د محلې دوه جوماته وي او یو مولا یو څه وایي او بل مولا بل څه وایي محلې والا سره لانجه شي نه سره وطوا و عام او سره دواړه څه کوئ اتفاق ساتئ اتفاق چې ستاسو اتفاقي ستاسو به ما تحت به هم اتفاقي خا فقال ابو موسی نو اوی ابو موسی اشعری اوس لیږي د لیږلو نه مخکې ځان پویي یا نبی الله اې د الله پیغمبره ان ارزنا یقینا زمونږ د ازمکه د یمن چې ده به شراب په دې کې سوي شرابي دلته مراد د شرابو نه سره د زمونږ د پښتو شراب نه دي شراب منه د سکلو شی بها په دې ځمکه د یمن کې شراب د سکلو یو شی وي او هغه جوړیږي من الشعیر چې هغه جوړیږي د اوربشو نه او خلک ورته څه وایي المزرو هغې ته خلک مزر وایي فقال رسول الله وتا قیده بیانی چې کنه شی را وسته حرام کنه شی نه را وسته حرام نه یو شراب دی خدا زمون پښتو کې شراب نه دی چې خمر وته وي هغه کنه شرع ولی او کنه را ولی حرام دی او د شرابو نه بغیر چې کم شی نشه را ولی حرام کنی حرام نه کل مسکرن هر نشره وستون کې حرام حرام دی ابو موسی و یو زوم یو حضرت معاذو فانطلقنا من روان شو چې رسول الله چرته لګلو روان شو من خیر دا اوس دلته مختصر دی بیا دوی لاړل خپل علاقې ته بیا به د یو بل سره دوی ملاوېدل یو ځل که ستاسو خیال و معاذ ابن جبل راغی د ابو موسی اشعری ملاویدو له چې راغی چې ګوري کسان ناست دي بل سړی دی د لاسونه ولا سټ کې تړلی دي معاذ صاحب ته تپوس کوي وای دا څوک دی وای دا صاحب یو یهودي دی مسلمان شوی او بیا مرتد دی وای چې مرتد دی نو ته ګوري ولی مړې کا کنه په خدای قسم چې زه در کوزیږم نه چې کمی پورې دې مړ کړی نی وای صاحب قتلو یې خو دیلم تړلې دی وای نه نه نه نه اول دغه کې قتل کې سر کی و بیا در کوزیګم پدې کې بیا مسله وا د وظایفو الکه ته څنګه وظیفه کې الکه ته څنګه تلاوت کې ته څنګه تلاوت کې نو قال معاذ دا سره وایې ښه ښه خبره ده دا د صحابه او دغه د خیر د برکت نغه دی یو بل سره ملاو شي اجګولا ته څنګه دغه کې تلاوت ابل بل سره ملاو شي حضرت ته څنګه تلاوت کې دا یو طریقه ده فقال معاذ معاذ ابن جبل وی لابي موسى ابو موسى اشعري ته چې کیف تقرا القرآن ته څنګه تلاوت کې ته څنګه لولې قرآن نو قال هغه ورته وی زه قرآن لولم خو قائما په داسې حال کې چې ولاړم وقاعدا او ناستم که ولاړم په ولاړه ویم لکه مثلا سړی مانځه کې وای وقاعدا په ناسته مثلا په ناسته نفل کوم یا اسې تلاوت کوم وعلى راحلتي او په خپل سورلې باندې چې په سورلې سورم اوم ویم معلومه شو دا خبره چې که په ولاړه تلاوت کوي یجوزو دام جایز دی که په ناسته تلاوت کوي یجوزو دام جایز دی یو سړی ملاس دی ډړې لګولې ده تلاوت کوي دام جایز دی د سورلې د پاسه دی په سیټ باندې ناسته او تلاوت کوي یجوزو یو شی دی یو تلاوت دی یو د قرآن مجید کولاول دی استادان وی په ولاړه قران مجید کولاول جایز دی خو بی ادبی ده پارام وته کینه او کنه داسې چې په یاد تلاوت کې په لار روانیه تلاوت کوا ولاړیه تلاوت کوا ناسیه تلاوت کوا و اتفوقه او زه وار په وار ویم دا تفوقا په وار وار ویلو سره لږ ویم لکه موږ پرون ویلو د شپې لږ تلاوت وکم بیا وده شم بیا را پاسم تلاوت وکم بیا ودشم بیا را پاسم تلاوت وکم په نمبر نمبر ویم قال معاذ صاحب وتوي خستا دا طریقه ده زما بل شان طریقه ده قال معاذ صاحب وتوي اما انا هر چه زیمه فانام زود کیږم هم و اقوم او ادری ادریږم هم پرون تاسو ویلو زما د خوب یو خپل حصہ ده هغه ودشم چې هغه پوره شي بیا را پاسم خپل تلاوت کوم او دا ګمان چې ودشم هم د الله نه طلب د ثواب کوم ځکه ودکیږم دی د پاره چې لک تلاوت ته دمشم لکه څنګه چې په درېدو کې د الله نه طلب د ثواب کوم دا رنګ په د کېدو کې د الله نه طلب د ثواب کوم خ فاحتسب نو زګم ز طلب کوم د ثواب نومتی په خپل خوب کې کما احتسب لکه څنګه چې ز طلب د ثواب کوم قومتی په درېدو کې وزرب وزرب فستاتن او وهل شوې وه یوه خیمه دغه د دواړو صوبو دغه دغه نو دا پوله چې یو بم دغلته راته او بل بم راته نو دغه ځای کې یو خیمه والې شوې وه فجعل شروع شو دا دواړه یتزاورانې چې د یو بل سره به ملاوېدل یتزاورانې د یو بل زیارت به یې کو د یو بل سره به ملاوېدل فزار معاذ یو ورځ چې دی زیارت ته راغی معاذ فزار معاذ نو زیارت وکړه معاذ د چا ابا موسی د ابو موسی اشعری فیضا رجل ناګنه د ابو موسی صاحب سره یو سړی موسقون جغه تړلی شوی فقال معاذ وتوي يا ابو موسى ما هذا داسدي فقال ابو موسى ابو موسى وتوي يهودي سيبا دا دغه دی دا يهودي دی او اسلم اسلام راوړی دی دا یو يهودي دی اسلم د اسلام راوړیو خو ثم ارتد دا بیا مرتد شو او کم مسلمان چې مرتد شي هغه بیا واجب القتل له نو فقال معاذ معاذ وتوي لازربن عنقه زو خامخا د سټ وهم نو سټ وهلی او دای چې په خپل وی یا دار بل ته وی نو معاصب موسی ابو موسی ته وی چې دا سټ دی وه تابعه العقدی متابعت کړی دی د عقدی دلته سند دغه سند کنه د امام بخاری استاد مسلم دی کنه حدثنا مسلمون نو وی متابعت کړی دی د دی مسلم عقدی و وهب وهب عن شوبه وقال وکی والنظر وابو داود عن شوبه عن سعید عن ابیه عن جده عن النبی صلی الله علیه وسلم ور دوه قسم روایت دی مره ته خبره وکړه یو ځل داسې دی چې سعید روایت کوي د ابو برده نه او ابو برده ډایرک حدیث بیانوي ابو موسی پکې نه ذکر کوي او یو دا دی لکه هغه سر کې بیان شو چې ابو برده سعید د ابو برده نه روایت کوي او ابو برده د ابي موسی اشعری نه روایت کوي ابو موسی اشعری پکې ذکر کوي خ رواه جرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن ابي برده قال دی وی بعثنین رسول الله صلی الله علیه وسلم اولی گمال رسول الله د دین د تعلیم د پاره الی ارض قومي اغزمکه د قوم زماته ځکه دا د اشعر قبیله دا او اشعر قبیله دا په یمن کې اوسي نو زه خپل وطن ته ولېږلم د تعلیم د دین د پاره چې زه خبر شوم چې دغه سه رسول پاک صلی الله علیه وسلم دغه تر روان د حجۃ الوداع ته راځي نو زم رالم فجئتو زرالم مکیتا ورسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی منیخون هغه اوسیدون کې او بل ابتح په ابتح کې نو رسول الله چې دی په حجت الوداع کې کم ځای اوسېده دی اوسېدونکی و په ابتح کې ګوره دغه بیا ټکی راغی ابتح هم ورته وایي خیف بني کنان هم ورته وایي محسب هم ورته وایي دا دغه نه دی همدې پل باندې چې تاسو تیر شئ معلا کې په دې پل باندې لاندې تیر شئ دې دیرې ته مخامخ د خپل او د علاقه نه ده ده دلته چې په دې پول تاسو تیر شئ مرګرو به لیدلي که چا نه لیدلی دا ذهن کې ساتئ پول دی پول لاندې به تیر شي بس خو چې تیر شوې ښي لاس ته روډ هم تاو شوی دی دلته یو ډېر ښکلي جومات دی مسجد جن ورته وایي بس دې مسجد جن سره دا علاقه ټوله دا بیا دغه ده ابتح هم ورته وایي محسب هم ورته وایي خیف بني کنانه دا هم ورته وایي الته اوسیدونکي وو فقال رسول الله راته وی احججت یا عبد الله ابن قیس تا حج کو عبد الله ابن قیس ریاضه دی دلته نو وتوی احججت آیاتا احرام د حج کړی دی اے عبد الله ابن قیس قلت نعم ما وتوي او یا د سوای احجشتا ایا ته حج ترالی مسله به دغه سان شي اے عبد الله قلت نعم ما وتوي او یا رسول الله قال نو رسول الله راته وای څنګه احرام دې کړی دی تمتو ده که قران دی او که افراد دی یوازې د عمره احرام دې کړی دی که یوازې د حج احرام دی کړی دی او که د دواړو دی کړی دی کیف قلت تا څنګه وی په احرام کې نو قلت ما وتوي د سي اجمالی احرام هم جایز دی خان اوستوي کنه د چا استاد مثلا د غلطه لید حج ته او تو پس دویم جس کې زی او ته داسې وې چې لبیک بما احل به استاذی تلبیه وې احرام کې او وې د هغه شی احرام مې دي چې زما استاد کم کړی دی ناجیز دی اجمالی احرام کداغه تمتو و اسلام تمتو شو کداغه قران و اسلام قران شو کداغه افراد و اسلام افراد شو نو قال ابو موسی ورته وی چې قلت سه ما دس وی چې لبیک یا الله حاضر ولاړم تا ته خو احلالن کا احلالک او زما احرام به پشان د احرام ستای دلته خو داسې دی بل ځای کې داسې دی چې احلالن که احلال رسول الله زما احرام به داسي لکه پشان د احرام د رسول الله نو قال رسول پاک وته وی قربانی د ځان سره راوسته ده کنه خا نو قال رسول الله وته وی فهل سقط معك آیا تار اوسته د خپل ځان سره هدیان قربانی قلت لم اسوق حضرت ما د ځان سره نه دی راوستی نو قال هغه ورته وایي خزنو چلو که داسې چلو که چې فطب بالبیت لاړ شه کارونه د عمرې وکړه طواف د بیت الله وکړه وسعه بین صفا والمروه او سعی وکړه په منځ د صفا او د مروه کې دې ته تاسو څه وایې کارونه د عمره او ثم حل او بیا ځان حلال کا عجیبه مسله وا په دغه کال باندې تر اوسه پورې به خلکو سوي چې په موسم د حج کې عمره کول دا سخته ګناه ده د سې روایتونو نه معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د میقات نه احرام د حج کړو ریاضه چې د مدینې نه راته احرام یې څه کړو د حج خو چې سزا پر رالل نو الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې په احرام د حج باندې احرام د عمره داخل کا نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم بیا احرام د عمره مو کو نو دا قارن شو چې مکی ترال دلته د الله حکم دا راغی چې دا خلک په مسله پوي شي چې په ایامو د حج کې عمره کول داسې دي دا جایز دي نو الله حکم دا وکړه پیغمبر ته چې چا احرام د حج کړی دی او ځان سره قربانی نه دروسته هغه د دا احرام د حج بدل کی په احرام د دغه د عمره او کارونه د عمره دی او کی ځانونه دی حلال کی وګوره دا یو مسله صح کال ونن څوک داسې نشي کولی چې تا احرام د حج کړی او هغه احرام د حج راوالی په احرام د دغه بدل کی د عمره خدا دغه وخت ضرورت وو صحابه ته وایا چې شا احرامونه د حج کړی دي هغه دی را پاسی او خپل احرام د حج دی بدل کی په احرام زمیدار وی کنا زه حج نه عمره او کارونه د عمرې دی او کې او ځانونه دی دغه کی ا چا چې ځان سره د غروسته د قربانی نو قربانی ولا ځان نشي حلالولې رسول الله قربانی روسته و حضرت علی قربانی راوسته و نو ځکه ابو موسی نه تاسو کوي چې قربانی دی راوسته ده کنه که قربانی دی راوستی بیا ځان نشه حلالولې وای نه سه ما قربانی نه راوسته وای ځا بس کارونه د عمره وکا ځان حلال کا ثم حل او بیا ځان حلال کا ففعلت نو ما دا کار وکړو حتی تر دې پورې چې خپل دیرې ته لاړم ما سره حج د پاره د خپل کورنۍ زنانم راغلی وي یا به لور وا یا به خور وا یا به ترور وا حتی تر دې پورې مشتت چې ګومنس کو حتی تر دې پورې مشتت چې ګومنس کړو لیا زما د پاره ویختو امراتون یو خزه من نساء بنی عبد قیس دا غخزو د بنی بنی قیس د بنی قیس قبیله د قیس عبد الله ابن قیس دی کنه نو دا د قیس د کورنۍ بعض خزو یا به ترور وا یا به خور وا یا به لور وا دا رالی لو زما ویختیم دغه کړل اوس محرم سړی ویخته چرته دغه کولی شي ګومنزولی شي ومکسنا بذالک او منګه بیا وخت تیر که په دقه طریقه منګه وخت تیر که حج ته به رالو عمره به مو هم وکړه او دغه به مو وکړو دا څه ورته وایي حج به مو وکړو حتی استخلف عمرو تر دې پورې چې بیا خلیفه مقرر شو عمر او چې عمر مقرر شو نو عمر خو بیا داسې احکام مقرر کړ چې بیا خو واضح وو حضرت معاذ ابن جبل ته حين بعثه چې کله دی لیګه ال الیمن یمن ته د سو پیری لیګلې دی یو ځل قاضي لیګلې دی بیا چې دینو مطلب دا دی د تعلیم د دین د لپاره لیګلې دی سوته وی انک یقینا تشی ستاتی قوما زر دې چې تبا ورشي یو قوم ته من اهل الكتاب چې هغه اهل کتاب دي په یمن کې د عیسایان ډیرو خاص کر د یمن په دی علاقه نه ده خو نجران دلته دغه ډیرو عیسایان نو انک یقینا ته چې ستاتی قوما زر دی چې تبا ورشي یو قوم ته من اهل الكتاب چې هغه قوم د چا نه دی د اهل کتابو نه دی نسوارا دی فاذا جئتهم چې ته کله هغوی ته ورلې نو دوی سره څنګه معامله وکا اول ول دعوت د دې ور د کلمې دعوت ورکا چلکه کلمه وایي فدعوهم تدعوت ورکا دوی له الا ان یشهدو دې خبره ته چې دوی گویو کی د دې خبره الله اله الا الله چې نشته د معبود برحق لیک د عبادت مگر یو الله دی وان محمدن او یقینا حضرت محمد رسول الله هغه د الله رسول دی ارزه کې چې ان راشي کنه ریاضه ان یا ان نو دنه پس دو اسم راځي د دې پیل اسم به زور وایي او د دویم اسم به پیخ وایي دا اکثری نو دلته به داسې یو ان محمد دا نظرونه وایي او یقینا حضرت محمد نو دا دویم به څنګه وایي رسول الله دا د الله رسول دی د دې وجه نه کافر ولبا چې دعوت ورکوي د مانزه دعوت پنه ورکوي کافر ول چې دعوت ورکې نو د ایمان دعوت په ورکې ولې کته کافر ته وې چې آراشه منځو کا او هغه راشي منځو کې نو د کافر منځ الله قبلې اول دعوت د دین شو د کلمې شو فإنهم اطاعوك فإنهم اطاعوا لك کشری دوی تابعداري وکړه ستا ستا خبره ومنله کلمې وویله بذالک د دې خبرې نو بیا ول د بلې د خبرې دعوت ورکا فاخبرهم توت خبر ورکا ان الله قد فرض علیکم چې یقینا الله فرض کړی دی پتاسو خمس صلوات ان پنځه منځونه فی کل یوم و لیله په هر ورځ او شپه کې تاسو په قلار قلار دعوت ورکوي اول د کلمې دعوت چې دی ومنله داسې بوج پې ما چوي نو بیا ول دویم دعوت د سور کې د مانزو ځکه په اعمالو کې موږ ډېر اوچت شی دی فانهم اطاعوا لك کشر دوی تابعداري ستا وکړه مونږ شروع کو بذالک د دې نو فاخبرهم بیا وت خبر ورکا دا دغه د زکات د مسلې چې فاخبرهم وته خبر ورکا ان الله چې یقینا الله قد فرض علیکم هغه فرض کړی دی په تاسو باندې صدقتا زکات نو بیا ولا دریم دا اول دعوت د دا کلمې بیا دویم دعوت د دا مانزه بیا دویم دا دریم دعوت د زکات خو څنګه د زکات په طریقه سی توخذو دا باغشتی کیږي من اغنیائهم دا غمالدارو د دی علاقه او فتردو او هغه به تقسیمولی شي علی فقرائهم هغه فقیرانو د دوی تاسو هدايه کې ویلي دي کنه د ار علاقه زکات د هغه علاقه په غریبانو تقسیموي د یو علاقې نه زکات وړل بل علاقې ته دا پکار نه دي وانهم اطاعوا لك کشر دوی تابعداري وکړه ستا به ذالک د دې نو بیا سه دی غالبا دا ولا رمضان مقرر نو د حج مسبلنو فرض شوی نو کچری دوی تابعداري وکړه ستا نو فإياک وکرائم اموالهم بیا ځان اوساته داغه بهترین مالونو د دینه الکه چې زکات اخلی ته په زکات کې ته بهترین نه بهترین شی ماخله درمیان اخله یو داوکا او بل داوکا معاذ لاړ شه علاقې ته خو ګورې د مظلوم نه ډېر یریږه ښه تا چا سره ظلم وکړ یا بل سره څوک ظلم کوي د مظلوم د خیرونه یریږه واتقي او ځان بچ کا دعوت المظلوم د خیرو د مظلوم نه مطلب دا دی چې سره ظلم مکوه که مظلوم د سره درته خیره وکړي ګورې فورا الله قبلې او که یو مظلوم د مظلوم امداد کوه که د مظلوم امداد دی نه کوه او خیره درته وکړي نو بیا الله قبلای فانه بشک ليس بينه نشته د پمنز د دې د دې خیرو د مظلوم کې وبین الله پمنز د الله کې حجاب فردا فورا الله قبلای خا ریاضه دا اطواعو اطواعو راغی کرانغی فا این هم اطواعو د امام بخاری دا دغه د شکل نه کله دی د الفاظو تشریح کوي اطواعو تابعداري وکړه نو دی وی قال ابو عبد الله ابو عبد الله وی نو بیا به د واحد متکلم صیغه داسې وي اطاعتو دا ټول یو شی دی حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون ان معاذ حضرت عمرو بن ميمون وي ان معاذ یقینا معاذ ابن جبل عجیبه واقع ده لما قدم اليمن کله چې دی راغی یمن ته رسول الله راولېږ اوس د سبی مونځ کوي معاذ ابن جبل دې قوم ته د سبی مونځ کوي نو صلی بهم الصبح نو مونځ یې وکړ دوی ته د سبی چې د سبی مونځ یې کو فقرأ نو معاذ ابن جبل تلاوت وکړ په دې مانځ کې دا غالبا سوره نساء دی دا ځای تلاوت وکړو چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا او نیولې الله د خپل او نیولې دی الله د خپل ځان ته پاره ابراهیم خلیلا دوست واتخذ الله ابراهیم او نیولې دی الله ابراهیم علی السلام د خپل ځان د پاره خلیلا دوست عجیبه خلک وو حمید ګلان چې د چا د بچي ته بې اندازې تعریفونه وکړي نو مور او پلار پې خوشحالیږي که نه وایه که نه اوس دلته الله تعالی د ابراهیم علیه السلام تعریف کړی دی نو اوس وروسته یو عربي ولاړ دی په مانځه کې اوس اواز کوي چې دا خو به په مور ډیره خوشاله شي وي الله د ابراهیم علی السلام تعریف کوي واتخذ الله ابراهیم خلیلا او نیولې دی الله ابراهیم علی السلام د ځان د پاره دوست نو زماوی یو عربي رستور د आवाज کې مانځه کې چې دا خو به د ابراهیم علی السلام مور په خدغه شي وي خوشاله شوی وي فقال رجل نو یو سړی وي دا اوس خوران د دین نه خبر نه دی چې اوس مانځه کې خبرې جایز دی او کنه دی نو فقال رجل یو سړی وي من القوم په دا قوم کې چې لقد قرت عین ام ابراهیم یخ شوی به سترګې د مور د ابراهیم علی السلام چې الله تعالی د ابراهیم علی السلام صفات وکړه نو دا غ مور خو په خدغه شي وي خوشاله شي وي بیا په مطلب پوهیږي کنه اسې د قرت یخې شوی وي سترګې د مور د ابراهیم ستاسو د حشکه وي چې سړی خوشاله شي نو خلک وي سترګې یخې شوي دا ولی وی کله نا کله د خوشحالی نم سړی ته جړا راځي خان او کله نا کله د خفګان د وجې نم جړا راځي خو عجیبه مسله ده د خوشحالی نه چې دی و جړل هغه اوخ کې یخی چې په دا مخ را رواني نو خلک وی سترګې یخې شوي او چې د خفګان نه جړی نو د هغې نه غیهي دا اوخکې نه دی دا ګرمي دا صبح کتلی دا زمونږ اجان صاحبان نه دي چې دا اول ځي عمرې له یا حج ته دا خپل خپلوان چې ورته میلاویږي نو جړا ورځي د خوشحالۍ نه جړا ورځي نو دا اوښکې یخي نو ځکه دغه ته وایي خوشحالۍ ته یخوالی وایي زاد معاذ عن شعبه عن حبيب عن سعيد عن عن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا چې رسول الله اولېګه معاذ ال اليمن يمن ته فقرأ معاذ نو اولست حضرت معاذ فی صلات الصبح په مانزه د سبعی کې اوس ګوره دا ټکه زیات دی سه شی ولسته سورته نساء سوره نساء فلما قال کله چې د په تلاوت کې دا ځای ووی چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا نو قال رجل او یو سړی خلفه چې هغه د ده نه رستو چې مړه نو مور خو به پې ښه خوشحالی قرت عین ابراهیم یخې شوې وی سترګې د مور د ابراهیم زه بستیم